بسم الله الرحمن الرحیم السعی دی بارکی اشعار شروع شروع چې مهنت او کوشش کول او په دې باندې تاسو ما تاسو ته د اشعار ویل يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهبا دې سره چې تعلق لري سړی له خوشاله کوي تیرې دل درز شپو چې بس کال نیمه ته ورسېدو سلو میاشتې پاتې شوي ربیع الاول دی ربیع الثانی دی جمعه الاولى جمعه الثانیه هغه هم پکې چا با جوړیانو خو پکې په خوا په جمعه الاولى په دې لته بجو دي کوله بیا راته چارسده کې باجه ور جوړ کو رو رو اوس کار برابر شي نو یسر المرء ما ذاب الليالي وکان ذابهن له ذابا الان کې درز ختمېدل دا ستا ختمېدل دي ولې چې راځي سورې دي خو بس عمر دي کمی د سیکنډي ستنې ټک ټک وړي کی سیز مګانا د ژوند پهونه دي د تبر گزارونه کوي ان کان لا رزق بلا سبب فرجاء ربک اعظم سبب دای کته دا نور چې ځان لګو وروس یو طل فتا ورکول کیږي نوجوان د توحید او د سنت تا فی فینال فی دعتن دی حاصلی پراحت کی ما لم ینل اغه چې نه حاصل کیږي نه حاصل ول کیږي بالکد والتعبی یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يخضب خده بدموعه ونحورنا بدمائنا تتخضب او من كان لو دي الله من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحه تتعب او ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رهج السنابک والغبار الاطیب او بیا چې دین هاذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يجتمع غبار خيل الله في انفمر ودخان نار تلاب دغه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني اللهم اجعلني فقيرا الى الغني ولا تجعلني فقيرا الى الفقير شابور شیخ بداله کی پس اگر به دلیل ور پیدا کړ دې چې هغه دعاګانې منتزع من القران وقلیل من عبادی الشکور ابن عطیه تفسیر کې دا ده کې د عمر سے قول ذکر کړ دې دعای کوله رد دی پر هغې باندې ها بالکل کتاب کې د حسین احمد صاحب دغه ذکر کړی دی څه وایي چې دلیل یې ذکر کړی د هغې په شعر یې هغه ته منسوب دی که نه دا دا پکې نه بالکل دا دا نه پتو لره کې پیرا دراغلې بډاګه باندې دا سراج وي منو و اذن جنون منك ان السعي رزق وی یو جنون پکې دام دی چې ته وای چې زه مهنت کوم نو رزق به ملاویږي غلې کېره د زوی زیه ته ګورې نه د ماشوم ته د مور په ګېډه کې رزق ورکول کېږي هغه کم چې دنه سعی کړ د کوشش کړ د چې دن هغه لګیا دی پټې کړي د مور په ګېډه کې او یا چې دنه بی ایډ کړی دی یا ایم ای کړی دی او یا چې دنه ایل ایل بی کړی دی او یا چې دنه ایم بی بی ایس کړی دی په دی یقین مه لره هنر دی په اوچته بې معنی ککای نو کوه خو خر ګورې تللی د ښکرو پسې نو غوږونه پسې هم بایلل نو مقصد دا دی چې په دې یقین مه کوه اعتماد به دې په ذات د الله چې رازق الله دی جنون منک ان سعی رزق دا ستانه جنون دی چې توای سعی رزق دی چې سعی کوم جوړ رزق به و یرزق جنین پی غشاوتی ستریونه ګرځای کنه سار دی په کاپی کې نه دی ویلي و یرزق جنین رزق ور پوری کیږي ماشوم ته پیغه شاوتی په پرده کې نو په لفظ کې رست ده خو په مرتبه کې مخ کې د نظمر قبل ذکر لفظا ده خو رتبه نه ده کنه دا جنین نائب فاعل ده دی رزقو د پاره غي شاوتی کې د هی زمیر جنین تراجی دی او جنین نو خو ماشوم دی اذ انتم اجنتن نو جنون ته جنون زکه چې عقل پکې پټ شي کنه نو جن ته جن زکه چې پټ ته کنه نو جنت ته جنت زکه چې سترګو نه پټ ته اوس مکه پټه د پانو د جنت باندې کنه نو جینې تم جینې ځکه وي چې دا پټه پکار ده دا خو ست خو د کلی خزمانه کړي ځان له مې کړي سر دې جګړه شي جګړه دې چې توس دار خر متا کا جنون منک ان سای رزق و يرزق فی غشاوته جنی او زه خو ما یسوک لور خور ور کوي او دا ورکی نو طالب مولا لري ورکی ولی وجه دا چې ارث به خوشاله رزق هم د الله تعالی فضل و کرم دی ډیر شی دی ماشاءالله مال د خدای نور کار به هم خو برابري سر دې بغلاس دې کار که غریبی نوم چې خدای چې د ډاکټر لبوزي نو موټر والا کوي ولی وی عام گاډو کې نه بوزم دا چې سره زنګونان لګي چې رمضان لګړي دا نو بس پیسې قرض راخ دی خو الله مالک تکیږي په نشته په او سبحان الله علماو لیکلي دي، وي دې ماشوم له چې په ګېډه کې دا رزق ملاويږي نو دا د نوم په ذریعه ملاوي څنګه ملاويږي د دې ماشوم سره چې دی نو دا نوم نه د مور د نوم نه د مور دنه د هغه رحم نه یو پیپ چې دنه هغه لګېدلی دی نوم سره دا به کټ کوي بیا ولا پکې رو رو چې دنه دغه چي دا ګرم تیل پکې چې کورکمن نو هغه اوسم ار سړې په دې نوم کې وګوري دا ځای تور دی دا تور ځکه دی چې دا دنه هغه کټ کړي کنه دا بیا رور رور رای نو تور پکې پاتې دور تور ونه شي پکې شته د معمولی ونه دی نوم کې چې دنه ګوري او چې خېټه دې سم چې دنه بندګار نه چې ښکاری ته ها ګوري ورنه کاغه دور شي دی نه بیا نه کیږي بیا سړی کته بل سن نه نه ته نه نو یاد لګ جنون من کا ان سا يرزق و يرزق في غشاوته جنين اوی نو نقطه پکې دا ده نقطه پکې دا ده سبحان الله نقطه پکې دا ذکر کی صوفیا چی رزق الله دی ماشوم له په ګیډه ورکی لیکن دا رزق وینه ده نو چې دا وینه ده نو دا ګنده ده نو په خله غاړه الله تعالی نه بوزي دا د نوم په ذریعه سره چې دغه بوزي دا خله پاکه ده په دې بده الله یاد یو په دې بده قران وای نو په دې ول دا وینه چې دن هغه نه بوزم نو ته پکې ناسوار کیدی تا خوخه د زغن نه وامه پاسه خلکو زړونه ګړوبې دي نظامه زړونه ګړوبې دي سار را پاسي تر ماخا منډې وي چې جبل جیب بسنګ وو کلار شکر نو باسي الحمدلله په ځای نه داسې خدا رزق راکې چې زوایم داسې راکې چې زوایم څه شي امکان نظام برابر جرا قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون شپه دې په خیر په